وقاتلوا ولا انكم لتاركون تاسو خلای بیا د عیر او د عیر فرق کوي عیر هغه هیڅ ډول هغه وخت چې پای خلک کیږي او د تعین ولي وی تعار يعير تسبو وتجي اسم جمع امراد د عیر اصحاب العیر قاتلوا ولا اے قافلی والا تاسو کوي لکه یوسف علی السلام خبره کوي هم ټکړه کله یوسف علی السلام نو مردم کړی ټکړه په دې پوه شئ او دې کې د الله حکمت قالو ویل دي واقبل متوجی شو علیهم پر طلب کوونکو د خړوبات نو خیمان ماذا تقتم سشم ورکړی فقط ورکوال ته وي لاو شي موجود شي بیا نه هغه ته فقط وي او عدم عام دي نش مخکې یو کنو نش او عد فقط ما لاول هو بیا نش قال وی نقل سوال ملک موږ ورکړل وو کې د بادشاہ او دا وی سرقتموه ولمن جاء به شاعت کراتنو کو دغه پر حمل بعیر پیټه د اوخ دی لکه خپل طرف نه کین او بیا خو زکم زما تر من دا به بادشاہ طرف شي وانا به زعيم ذکر دي موارمونه په دې وخت کې کثیر وایي چې هم لګای دا په اجاره سره وانا به زین دا په کفالت ولا اوس کی اجاره کوي نه دا پیټه بدل زو د بازار په سر مرکو پورې سما څو پیسې ورکړي دې ته اجاره وایي اکه پلان کی پیسې درکولې زی دی موارما دې ته سوي دې ته زعامت وي دې ته کفالت ویل شي صاحب د هدايه چې باب الکفالت وګړه دا وانا به زعیم ته کې آیات پیش کړل ښا او زه په زمواري نو هم پکې اجاره شولا هم پکې کفالت شولا پیټ بورم سامان بورم پیسې برا کوي نو دا پکې اجاره شو او که پلان کې پیسې در نه کړې نو زم د ذمي ذمي ته په مطالعه کني غواړي مان به غواړي دا پکې کفاله شول نور تفصيلات ورشته خو افعال قالوا هغه تدلاه فالله زم قسم دي تاسو په دا اصل کې واو دی نو تدلاه نو والله څوک ودل تیار دی لقد علمتم خام خطا تو خبر دی ما جنا نسب الارض من زمکه له پدې زمکه نه له پتا د پاره چې غلاغان کو غلا وخت فساد دی وما كنا تاركين منغا نامدار بغلو هم نیو ان منغا په بخانه غلاغان نه دي قالوا ویل مزدوس پر اسلام فما جزا سره جزا ده هغه وږي یا جزا د غلا راوځي عبادت نه جزا کته درو چې په داوله برات قال جزا مو ویدا دا داخله څه یو موږ شي پر حل راکې سامان راکې بس دقه حساب نه راشه دا وګړه چې چا په وی رخ سامان کې نیم شو دی هغه دا جزا شو یې دې په غلام دی دا زمانه طریقه دا و یو کال پورې به غل سره غلام او دا د یوسف علی السلام دینو پاتو خداو دقه سم جزا ورکو ظالمانو سو غلاو کی دا کوم ورکو نو کذالک دا جزا ورکو ظالمانو سو ګره دا هي روح هسته چورونه وي اسو کو یوسف علی السلام مرزو دا زمونږ نه په بدا شروع او یتیم دای په لوخ مې دا یو سامان لري خلک دا ونه چې نو خو دې معلوم قبل يا اخي خو خالد سامان درونه ثم استخرج دي رويستو سقايا ده يا ده کسو د هیو وحد کوي الا محرف القتال متعد لا تیاتین دا کسو د هیو وحد کوي نو په دې خو باندې کلمه اسلام وایي دنه پکې دنه پکې کلمه د ایمان دا په خپل باندې کلمه دا کفر وایي دا ټول د هیو یا حیله جوار کنه روانه مخکې ځل ماته په حیله رواهم نه نه اصل کې حیله حیل نه دی حیل دا څه ویل شي هيئت الفعلة للهيئتي والفعلة لمرکزي یو طریقه چې پاره سره د خپل کار نه سره مکر وته وي کېد وته وي ایله ورته وي نو مخکې ما ویلي حیله دوه قسمه دي کما قصد بخون حیلی ورلدی رخی جهاد کشه دی حیلی ورلدوا الحرب خداتو اگر کار دی غلطو قتل لکو فنا حق باندی غلا دی کولا نو حیلی ټول ناروا هیرا څه څه ذریعہ دا مو چې ټول هیلې باندې دي البته زبر د مبسوط د سرختی حوال درکمه او دا غینه پس بل حوال مبسوط د سرختی لیکل لیکل کوي د ابو سليمان جوزجاني شغا د امام ابو محمد شاګرد دی وی د امام محمد په کتابونو کې د هیو کتاب قطعا نشته دا څه درو یو خبره ده بیا د ابو حفص کبیر راضی د امام محمد بل شاګرد دی هغه وشته او سرختی په هغه باندې قائل دی مبسوط سرختی کی دغه پټ وای نو د هیرو مبارک دا مو چې قطعا ناروا دي او قطعا روا دي دا مقصد څه ګوره مقصد دې سره او اکثر په ناراو کې مستعملېږي نو په دې لحاظ سره محکمات او خبرې دي اکثر وینا راو دي لکه مکر ناروا دي کېد ناروا دي اکثر په ناراو کې مستعملې اګه مقصد دی خو نو بیا مخې دا د قاعده کولی شي اګه تا یو چې هله دی یو کړي اسقاط ما دا دا چې ویل چې په دې لږ دی بدره ثابت دي ما هو نه مقصد دي سره دلته مقصد دا دی چې مالداران هم اسقاط حسابي ما دا مقصد خو دې غلط دی کنه کتاوی شل درې بزمکه شته او سل درې بزمکه شته او زر او زر اخلکم ما کې پدوانی ما دا خو غلط کارو کما خد دی خون بیا دا خو چې فقاو چې لیکل چې غریب په پاره کې او مریض په پاره کې نه دې ته قران کله او نه ته قران دا ټول خپل خبرې خلق کول نو دا مطلب زمانه چې هر اله جایز شو ها تاسو ما مخکې چې امام احمد بن حنبل په دغه کې عبد الرحمن د مهدی زیناست څوک راغی د عبدالرحمن په پوس کې پولیس راغو یا عبدالرحمن نشته وی عبدالرحمن دلته نشته دا د ناس څنګه دلته نشته ما تاسو دا ویل مولانا محمد قاسم نوتوی یو زمانه ده چې موږ جنگ د خلافت وایو انګريزانو ته د غدر جنگ دی دوی جنگ کړی خبر پوه شو توریه په هیله وخا ابو بکر صدیق روان دی او پیغمبر خدا روان دی ابو بکر مشهور دی قانون باندې پرنګ باندې او پیغمبر خدا غیر مشهور دی پرنګ باندې ای ابو بکر دا څوک دی ای رجل یهدین السبیل یو سره ما تلار خیلارو دین ذات ته یا بلا کله ذات ته د کم دې نه راغلی من اینا د کم دې نه من الماء د سنه پیدا دی د وبو نه پیدا دی هغه د کم نه د وبو نه بار وبني الته غلط کړی دی نو دا خلک کوي دا څه بنوي چې هاي وحیله رواله او دا څه هم نه چې هاي وحیله رواله نو تفصيلات ګوره بیا پس مالک ګوره د مطلق هي قائل نه ابو حنیفه او شافعی قائل یو حدیث ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تکجور راغلی دا کجوره د خیبر ټول شي دي دې نه دي دا موږ دوګیا اخر هو دې اخر په دوګیا اذا صد او او عین الربا دا خرڅ کا په پیسو په پیسو باندې ولا مالک په بل دکاندار خرڅه دا نه پیسې ولا دی بل دکاندار څه یې خرڅ کوي ابو حنیفه شافعی ویل شي نو هغه تواله کړه په دې ولا په لوپي په لوپي نه ولا وکړه بار تقدیر دا ځان تفصیل دی امام تیمیه په دې مخالفت کړی دی کتاب کړی دی په دغه پنځم جلد پنځه جلد یو جلد تقریبا نو ما یې ټول تحلیل لګی دی ابن قیم په غاص الله پال کې بلې غل بحث کړی دی بار تقدیر او تفصیلات په مختلف کذا رتب لسوب ذا تقدير مخدل يوسف صنعنا ودبرنا لأجل تحصيل غرضه من المقدمات التي أكتبها كم جدا ترتيبكم دا یو کړي مجالس او حقیقت هم ټول مغیر خلاف ما تخفي وترد على ما قال محل لیکن دا خبره نشته اصل کوشي کېدون په قسم دي ما كان لاخذ افاو نو یوسف علی السلام چې ونسی خپلو پیرین ملکی په قانون د بادشاہ کې د دې وطن کې قانون دی هغه خبري اغستو سره به چورس غلطو پنځه روپۍ په دې کې لکه لکه په دې کې شل دا هغه د غلام جوړیږي نو اے فی حکمه و قضائه فی سلطانه و فی حکمه و قضائه دا د یوسف علی السلام د پلار څخه الا ان شاء الله مگر کد الله روشي او دا تدبیر او حیله او قولت وشي مرق او درایت من نشا او چې ته موږ مرتبه د هر شای زموږ روشي او فوق کل ذی علم پورته هر عالمنا دا چې څه شي دا غنه پورته بل یو عالم ستره چې الله ته ورسیږي اوس پاتې شو په دې کې یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام یو غلط ثابت شو دا خبر شو دلته په علماء لیکي چې هغه مشوره کړې ده او یو خدای غیر نه پیدا هیڅ نه پیدا پتا مونږ به ځا باندې پیرا او دا چې الله توخه یې کیږي دي کنه او صالح لك من ذلك وتقديما لا في من ذلك لا يتنهي ليس مخالف للملك بدأت بادشاہ پیدا سره څوک وینا یوسف علی السلام ورکه دي د خپل مور سره او عند خال ما ما کوي لوري کوله دن شکن یسیتا انت تثبتو هغه استری مات کړی څوک وینا یو سوالګر راغله دي هغه یې کو نه غړې ور کړی دا څوک چرګه ور کړی دا څوک د بچوان د ډوړینا اسکو نه غتلې پټولې وي و پټي پټي او فقراله ور کولې وقیلا وقیلا ویرا ټول خبرې د حد نه تسلط ته خندي پیغمبر کور ته د دې نسبت چې د ابن منیر وي دی او انت تعلمو چې هر یو خبرو کې او دا وایي چې بیا دا خبره هم کوم ځای کولای شي د یوسف علی السلام موږ کار کړی دی او په ور پټ کړی دی او بیا وهره دا ټول بیا موایې کنه او دا چې منځ شرم خپل دی بیا دا خبرې دا چې مونږ څه خوشته واغه دغلا په شکل یو هدا مکلف نه معصوم دی بل نیت او هغه خدي او دام کې چې اصلي خبره کوي چا په کې لا دام یو ویل یو مسلمان وای او مسلمان سړي موږ راکړي دغه بل مسلمان موږ کړی سبق الله بیا وایي چې د خپل سلام کور د تر وروه اما دې بعد موږ مړو نه غوډه خپل څوک اوسې بیا یوسف علی السلام په لار کې دا راولې مالا زما د مینه محبت اتور یې چې او درولې مې او زای او سورې ما ته پیدا بیا به درول یو پټوا مخکې دا غلې وا هغه وته پټ کړل منطقه کوم باندې د پلار نه هغه ته پټ کړل چې راغله موږ کوم باندې پټ نشته ګوري یوسف علیه السلام دی بوته والله اعلم بالصواب ان وبت الله خبري اخرج من مردوين بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرج غير وحيد زي بسم كان يوسف وقال ان سائلا جاء وقال هم كان يخبل طن ما يدري الى اخره نکو غلای کړی دا ته ناشنا نه ده او یو کړو زما په نیمه اسی خبر وکړه وکړ وکړ مراد زرد په مار کانو په موږ باندې اعتراض مکوئ دا دوی خپل خو خالص وګړي هغه بلا کار کړی مونږ کړی فاثرها پټ وساتل به خبر یوسف علی السلام اثر کې زمیر یوسف ته یوسف علی السلام ته قائل شو او ها پټ پټ زمیر شو دا زکه چې کوم خفغان دې ته راځي شو حزادت چې د دینه حاصل شو یا پټ کړه دا خبره یا پټ کړه نسبت تغلا یوسف قال ویل یا یرازو ان له ابا دا پلار دی او شیخا بوډا دی او کبیرا ډیر بوډا دی بوډا هم دی او ډیر بوډا دی او طاقت دنګایم لري په دې باندې خوشالتیا حاصل او ولایت به یتعللو لږ غونډې پیدا غواخلي د هلاک شي دی وی نجیین چې کوم دی دا خو مفرد دی او هغه جماعت ته څنګه جوړ شي دی دا په اصل کې مصدر دی اطلاق په یوم کې شي په غنو په دې لحاظ سره جزا کوي قال ابن هندي مشر مشر سکو شمعون دی مجاهد سکو روبیل دی سکو پاکل کې دی حمزه دی هر څه چې کله مسلم وای مسلم مقدمه د مسلم نو پکې د یو صاحب بحث کوي نوم دی داغو جابر جعفي وغیرہ دا سينو دا آیت ترجمه درځي دا آیت ترجمه دا دا وی هغه مهدی سے په غار کې ناشته ناغوی پر ابرح الارض دا غار نه پرېرم حتی زما پلار حضرت علی ما ته اور کړی یا الله زما فیصله وکړي دا په څه وکړو وی د آیات مطلب لا راغلی نه دی ښا مطلب دا او دی شیعاګانو کې یو مسله ده چې هغه پیدا ده ښا شیعاګانو چې مهدی پیدا ده په غار کې ناس ده کله براوي چې حضرت علی راوړ چې بچیا راوځه الله او ولی دایو دینو خلق وی قول کوئی لا طول خلق بخارک شي نو چې خراب دي اسلام لپاره بل سوق وینا طول خلق بخشي نو الا برابر نو بیا مبارک سواها ومن قوم اذا ذكروا عليا يردون السلام على الصحابه سورہ غراشیہ علی سے پکې السلام علیکم السلام علیکم یا حضرت علی سے باسمانی بار تقدیر او اړي پکې راځي نو د ویل سره کلام شوی د دې آیت ترجمه راغلی نه ترجمه ده او آیت راواله او ترجمه ده مخکې صوت کوم وګوره رستم وګوره چې خبره پته کې دا او تلاړي بده او زه ته دا چې کوم یاد شي او بعد تقدیر او د شیګان خبره ونه کړه یاد وما كنا لغيب حافظين او د پټو د خبر نه چې موږ وعده تاسو کول چې موږ راوړو موږ ته سره موږ کار وکړي دي يا زم سره موږ د مصیبت پر دي وسأل القرة الذي كنا فيها تاسو ګرا کړینا چې پکې کم کله چې مصر دی هغه تاسو څنګه مراد د کلي نه باشندگان د کلي ذکر د کلي مراد نه ما کلي کلي اوسو ذکر د محل مراد نه ها ولا التي يقبلنا فيها هذا قاتل انت هو تكتب فاتر غي وإن على صادقون كده خبل مظلوم كده اشتري قال يبلاري بل بسنه ده لکه چې مخکې یو سره غلط کارو کړی نو هغه باندې یو څه اعتماد نه کوي نو سولت لكم انفسكم امر خسته کړی تاسو لپاره انفس تاسو یو خبره یو سړي مخکې نه تلشته دا په خبره اعتماد چې نه فصبر جميل زما کا خو صبر جميل فامري صبر جميل عسى الله امید دې چې الله راتلو کې ماته به هم په دې ټول باندې یوسف دې روړي یوسف او اخیه بنیامین او بل چې پکې غاشه دې څوک دې سمون دې څوک دې انه هو العلیم الله واقف دې حکیم حکمت والا دې کې ولا الله ته حکمت چې موږ نه تلل راوړي او مې دې ولساتو دغه خوب دې او کنه چې یو ولستوري به سجدي کوي او شمس او قمر به سجده کوي نو هغه وکړي کیږي خامخا له امید او په الله ګمان ولا کار کوي او دایمات معلومه چې مصیبت اکشي سر تورسي کې نو بس اوس اعتراض کوه چې خدای الله فقط محبت ته نو دی ولې وې دا تبعی مسلې دي د الله سره محبت زو تبعی شرعي دي او دا محبت تبعی دي او ایمان راځي وایي چې محبت تخشین په ځکه سوچون راځي نو الله ته رجوع خلق کوي وبيت عيناه سترګې سپینې شوې نه او دې غم سو کوی ورسو سو کوی قریب ورسو کله کوم څه پیدا دی څه پر اسلام او تكون شيبته حتى تكون حرج شيء قريب الهلاك مريضا مشفي من الهلاك حرج من عذابه غم چې غم ملکی او مرض یا شی هلاک شونه قال انما اشكو بصي بشک د شکایت کوم د خپل غم بس خورول ته او انتها د غم ته ورته یې ټینګول شي او اظهار د غم کومه الله تعالی وحزن او غم زما چې کوم دی شکایت کوم د بس او د حزن ال الله فنا حسن کما الله تا او واقع کما د الله مهربانه ما لا تعلم چې تاسو خبر نه کوم لکه الله برحمت وکړي ویل ته وی مرید ابن ابي حاتم نظر چې ورسې دی اخو اتن تلوي شکامه خبر یوسف اسلام باندې کوم دی حتی چې ملک الموت را مخامخ شو یسې کړي ملک الموت ای انسلک بالله يعقوب هل قبته يوسف قال لا فإن ذلك قال السلام يا بني سمو بسو لا شيء فتحسوا تحقيق وكي ليوسف دا يوسف نواخي دي ضرور دار ولا تأسوا من عمركي دروح الله دروح الله برحمت الله او شان خدا دے رحمت الله نوام وكي مرقم قادر پدی وقت بیا چکی مسئلہ چینا امید رحمت الله نسو کوئی کفر دے سو گناہ کبیر دے کفر دې یو قول شو ګناه کړی د بل قول شو یو تطبیق وکړه د بحر په حواله باندې وایي که چېرته دا خیال چې الله طاقت لري چې دا شی واپس کی ما ته نه حکم شو اکدا یا مصیبت دې غټ ته یا ګناه کبیر شو یا انکار ساعت تحمل الظنون من امر اعتقاد الله محمد فقهاي استعزام زور استعواد العقل نو دا کې دي چې دلته پکې ذکر ابن نجيم په بعض رسائل ما به يرجو الخلاف ان من قال يا كفر دې څو ګناه کبیر په دې کې دا خلاف دي کله چا دا خیال وي چې الله طاقت نه لري چې رحمت وکړي نو کفر نو یا رحمت الله نه کفر او چې څوک د ګناه کبیر وي دنه دا شی او ته دومره غټ کار شوی دی چې زه ته الله رحمت نه امید ګناهونه دي چې نه چې الله طاقت نشته دی یا ګناه کبیر اوس د خیرات معنا څنګه د کوئی خیرات نشته او کوئی نه څه کوئی خیرات معنا رحم وکا مسامحه وکا دا لګون شي قبول کا دا روغه واپس کا خیرات دی څه کوئی نه خیرات خپل پیری شي کته ته پیغمبر علیه السلام باندې خیراتونه باندې وای زکات مفروضه باندې دا خو مستحبات دي نوافل دي اسوګه په پیغمبر خدا باندې باندې ښا په نو تاسو په رحمان باندې څو پټی دام وي الفاظ حدیث دي چې ابو رافع ته یسریوی چې راځه کنه زه پیغمبر خدا په زکات مونږ کړې ما نو تر هغه مرګ هم طالب څه ده کوم تفي ناغه ورته چې لاته پیسو ته پوس کوم یې ته نه خبر چې ته زمون نه او په بني په مونږ باندې زکاتونه باندې څوک وي فرایض بندي څوک وي نوافل هم بندي څوک وي نه پري بنو دلته بندي اسو دلته چې بنشي بیا ورته صدقه نه خپل شي حق پورا کا او دا مسامحه سره وکړه چې لاندې غوندي سامان قبول کړه قالو دي هل علمتم تاسو خبري ما فعلتم سم کړی یوسف علی السلام سره دغه سره تاسو تاسو دې خبره وای اے هل علمتم كيف ما فعلتموه زمان جهلكم قالوا انك لمسوح تاسو دا معلومات څنګه شو څنګه وسته چې دومره غټي مرتبه څنګه وسته انا یوسف او یوسف سو کوی ته جون ته په کوی باندې سو کوی خبرې چې خپل مخې په پردي نه خوا کولې سو کوی ته مې تاج تک کو بهر تقدیر او یوسف یې مو هاذا فی دامرو به سکرو نه راځي قد من الله علينا الله را مد احسان وکړو انه شان دا دی من یتقی سوک دا اللہ رضان ساتی دا گناہون نا ویسبر مصیبتون برداشت کئی نو اللہ پاک نزائی کے ثواب دا اغی ورد موسیٰ اجر المحسن اجرهم قالوا غير لقد تالله فالله جن قسمي لقد آثرك الله علينا ترام لي الله ورقري وإن كنا حال خدا دے شان خدا دے چمون خطاکارو او دا خطا منا التم كما راځي بلتم كما راځي لا تقدير او نشتي ملامتیا په تاسو نه بس لا تقدير لكم اليوم يغفر الله لكم الله تاسو معاف او الله خرحمت كون شي برحم كون دا خبر دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح د مکې نه پس مکی والا مخاطب کړی دی هغه په عربی کې سوی آزاد شي طلاقه دو زر کسان او پیغمبر خدا ودریدو او د بیت الله کې ودریدو اے د مکی باشندگانو سم خیال دې زمانہ زب ستر سب نه پاتې غیبت را رسې بکې اوس خو یا بوجل کوي چې څو سم تکټ کوي یا به جیل ته کې چل بکیږي اچاره جواب یو سره د نوې سهیل زوی د عمر دو کاله مخکې د پیغمبر وسره خط لیکي نو دا خبره یوسف علی السلام چې کړی دا د قصې پیغمبر خدا دا په اتباع کې د فتح د مکه په دوران کې کړی یغفر الله لكم ويرحم الراحمين اذهبوا لقميصي واخلي قميص ما لا تد قميص ما هذا چې دا دی فرقو ولا وجه دي ويغرزوا په مخ د پلان باندې بصیره وبزردي لیدونکي دا کوم معجزه شپه کنه دې پوهیږي نو جوای معجزې او کرامات دې د الله قدرت دې دې کې زما او ستاسو طاقت نه چې الله دې مستقل طاقت کوه سره فالته هم ته نمبر وکړ یو خدای ته کې یاد وي غوځي په مخدتار باندې راځي بعض کسان په کې دا خبرې کوي چې پیغمبر کنيسته زه په کې بل کتاب کې زم اعتصام د شاته دي برکت حاصلول تبرک حاصلول د الله نه برکت د چا په کوزو باندې د چا په کمیس پر توګ باندې د چا په جوټو باندې کېدې شو کنه بعد خلک وې ټول اعتصام کې شاکې دی د پیغمبر هغه کېدې شو د بل چا شي دا لا جواب او دا وایي چې دلیل پکې داخل شي یو خدای چې پیغمبران معصوم دي ما او تا معصوم دي او دویم دا چې صحابه کرام دا کار نه لري ولین دې کړي چې دا مخصوص دی په پیغمبران پوری ځکه چا د پیغمبر د کمیس نه او د پرتوګ نه وغیرہ بل چا متبرک نه حاصل دویم جایز روس هم دی دای دم جواب خو صحابه کرام عمل نکړو چې خلق کې د حد نه زیاتې ونکړي او په دې زیاتې باندې کې شي دي چې د دغه جو ته سوال ادم هغه کوم چې سرکاري زبې ان الحق شوی کنه منصوب دې څه دې هغه نو ګول وخت ورستلو تعالی صبر حاصلو خلق د حد نه زیاتې ځکه مو ګوري یوسف د اشمو دا وی حاصل شمره وی اتوره د فاصله دا څو اتیا پر څخه دا څو درې ورځې مزل نه لولا ان تفنن بتا سمات نسبت تفنت نه کوي فنت فساد تم وی کمزورتیا د عقل تم وی د ګډاوالنا او د مشرون تاسو مات نسبت تفنت نه کوي د کمزورتیا د پوهې نه کوي دا اطلاعات چې د انسان یو شی یا تخفیف برکت مسد وجه وګورئ قال علم اقول لكم تاسو منو دي جواب د الله طرف نه هیڅ خبر نه قالوا يا بانا اطلاع استغفر الله ذنوبنا بخش غوار من لپاره ګناه زمونږه مون خطا کار او حق د اقرار کوونکی د ګناه لګن خلق مخارج بخش غواړي قال سوف تقنبي تو بخش غوړم زر دی تاسو لپاره ایسه کړه غما بخون کې مهربان دلته روایت تشکیل دي ځینې مسلمان مالکین چې موسی علی السلام او ورونه را وشو ټول نو په دې وخت کې ځامن ځان لشو چې کړه پلار معاف کی یوسف علی السلام مبارک او الله نه معافي جو څه کوي دا الله نه رسول الله دا په دې کړه آوا الیه ځان ته ته وسو خپل ثم پلاک او بیا خپل مقال کوم سره چې ځنه ټول په دې سره کې راځي کنه نو دې څنګه ځان سره د نشي سره تا چا جواب یو کړی چا بل کړی چا ویلي کې تقدیم تاخير دی وو د فرض مطلق جمع دي ولما دخلوا على يوسف ترى فلما دخلوا يوسف ما رسيك او قال في مصر ان شاء الله ده مخكينه تقديم تاخير چاوی ادخلو دې پارا دلته مخکې یوسف اسلام مخې ترا وته دي دلته تنبو راکړ د پلار د ملاقات لپاره لاول خو په تنبو کې د نشونو آوا الیه ابوه ابوه وخت کولو منه اچاوی ادخلو متضمن کما ان سره اسکو لرا دن نشین وسیږي دخلوا في مصر وارادوا ادخلوا تمكنوا فيها واستقروا منها دا په بچو ورفع ابوه وچته کړو مور کاخپل الله چې په تخ باندې تکرمت اللهما فوق ما فعلوا به اخوان رونه خطر راستي امور پلار یو چت وخر ابوز له د پارته دی دا پلو پلار امور اورونه سجن سجده کوي دی علی الجباه پتندو لکه دا شي چې مخکې موږ د حضرت آدم بابا مبارک چې کوم برشتو سجدي کړو التم څه خبرې کړې نو سجده الله توکلا قبله دی او دویم جواب سجده وکړه الله ته د د وجه نه الله د سببیت د د په وجه باندې دا پکې ده او دویم سجده په لغت کې تذلل معاطفه مونږ ځان عاجز وګڼه او سر دې ښکته کړه دا خو خلک بادشاہان او عاداتو دا پکې سجود تحیت الملک قد قصاده وي دا پکې نه نو دا درې وان ترجمه موږ مخکې کړې وي څلورم موږ بل کړو د امامتې مثلا نو کړو آدم بابا امام شدی مقرن دا پکې مو دلته خدا خبر دي بعد خلک یې سجدي راوستي سجدي کوي نو بیا به موږ وایو لکه نو کسی په اوس تکلیف دي دا اعظم بابا سجدي په بیا دي وې دا سجدي منسوخ شي په خاوي اوس نشته زه پکې د مولانا احمد علي مرحوم خبره هم کوم هغه بعد وخت یې شعر وای واغه ځکه باندې چې دا غینه خلق د حد نه زیاتې کړ لکه تفسیر جایز دا بیان ده بنش لکه چې خلک راغلي په غول پوخاوی اوس نشته زه پکې د مولانا احمد علي مرحوم خبره هم کوم هغه بعض وخت یو شعر وایي واغه ځکه باندې چې دا غي خلک د حد نه زیاتې کوي لکه تفسیر جایز دا بیان ده بس ځکه چې خلک دا غي توغول کوي دغه شان سجدي د تلمیش خو راوي او خلک توغول کوي بعد تر سي په دې وخت بیا بل پیغمبر خو هو اسلام اوس په دې پیغمبر څنګه باندې نو باندې ورګي ما حدیث مشکات راوړو د مختلفو کتابونو باب عشرة النساء د خذ گزاران د قانونان سره لو كنت امر احدا ان يقول لاحد لامرت المرأة ان تقول زوجها حضرت معاذ رضی یا رسول الله پیران کې پشان کله سجده کوي نو ته دې حق هغه نه کنه اے رسول حق لانی حق ذاتو فجر بل روایت کې کله په قبر کې پروت نو سورته دې کوي نه وسم سلمان راغی سجده وکړه عادت ما کو سلمان ما سلمان او ذل حي الذي لا يموت الله تعالی بیا مفتی شفیع الک اخبار حد او دلته په قران کې راغلي نو تاسو دا په اخبار حد ما دا اخبار مشهوره دي قران پکې منسوخ کېږي سجده شوی دی یشی اوس منصور مفتی محمد شفیع مرحوم فتاوا دال دی من انداز فتاوا موضوع ته ودا خو مخصوص مسلی د پخاط خلک کلی ثابتې ښه پخاط من کلی ثابتې دي صحات مسلی دي الله په حکم شي دي دا شخصي دي او منطقيان وي والجزيو لا يكون كاسبا ولا مكتبا دا په زما خبر شو په دې باندې نه کاتب دی نه مکتسب دی زید ولیدو نه عمر ولیدو ته څنګه خبرې زید نه عمر ولیدو دغه شربت خو ګم دام خو دی دغه تر ګم دام تر دی تاسو څه په کلی غل دې ثابت دی ته په دې کلی ثابت دی دا فکرې ته منځ شه په تاجه تر څو چې مې راوستله ځان ته نه کتل چې شام جزي وا او زم جزي ما نو مې دا علم تحقیقي باندې بحث ته په توري باندې بحث مکه بار تقدیرو خبره سره مې د توکړي دا پکې د سجده غیر الله ته غلطه ده پوښتنه لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لها الرجل منا يقع اي ينحيه قال نعم تاسو پکې بیا خبرې کې د حدیث په مقابل کې دا موږ درانه خلق یو او عزتمن خلق یو موږ ته خلق سجدي کوي دا خبرې غلط دي ښا سجدي غیر الله ته غلط دي البته په سجده غیر الله کې مخکې ما بحث کړو سرقتی ته فوای سره کاتب کله ایمان کې تعظیم ابو منصور ماتوردی حاکم شهید وي کله عبادت وانه کافر دي کله عبادت نه وانه تعظیم کافر دي اما تاسو د شاو الله ته خبرې کوي دا عبادت هغه څه وایي چې دا هغه سره یو طاقت سره محسوس کی د اسباب نه بالا تر او سجدي او تکي څه سجده ته عبادت اګه اسباب ولاندې خبر طاقت لري باندې نشته نو هغه ته د عزت وایي نو سره تعظیم هم ګناه کبیره ده او سجده عبادت هم ګناه کبیره ده خو دا یو کبیره ده کفر ده او بل کبیره ده کفر ده دا پکې د شانی او د زیلایي فتوی شوی د صاحب تنشي حرف وقال يا أبتي لإيه بلارا هذا تأويل يعني قول دا تأويل دي دا خبونو زمان مخي ما شويدي سجدك انت اعتراض رأي چې بلارا مو څنګه سجدي وکړي سوق وی لام په مان الهي اوس دو خرجو له طرف ته لکه کعبه ته ما كنت اعرف ان الدهر منصرف عن هاشم ثم منها عن ابي حسن اليس اول من صلى لقبلتكم وعرف الناس بلا الشيء والسنن دلت لام په معنا سبب او امام راجي دا سجي الله تدي يوسف تنه او ذکر چې دا سجي غته کوله نو په ابو نه ویلو تخنه وخت ولا سجي دکړي چې بره خو جوړ دام او د پلار د نشه قدر هم پکار دی دا سجده د عبادت هم نه او سجده د قبله په شکل والله اعلم والحق ان السجود باي معنى كان کله عبادت هنره اکه د عبادت الله ته څه شکر وکړه من قبل مخکې دینه قد جعل بي حقا وګل زما رب تک وقد احسن بي الله ما تر خص کړی اذ اخرجني من السجن زجر الجمر واستم دا ما تر خص سي مسترا کړم دا خص وجابكم او دای ما تر کې تاسو د جیب دغه اوس مېرونه اوس دام زما تر خص وا د سړي پلار مو په حالت کې دام د سړي احسان دي وجابكم البغي تاسو راوستي د مېرونه بیا به اعتراض کو چې پیغمبران خو به مېرو کې نه یوست برازي وما ارسلنا من الا رجال نوحي من اهل القرى دا کم نبی نو دا سو وایي چې د مخ په کلی کې بیا باندې ته وته دي په دې پوښي ان يقوم بما تحول البادر بعد الامور لان الله لم يصل به من ذلك جواب برازي او دلته برازي په ابن تزوه الماني کې برازي سور صباح شروع کوي وی پیغمبران چې دي نقل الحسن مقال لم يبعث رسول من اهل البهبالة ولا من النساء ولا من الجن دام پکې وتر کېدا او جادو من بد دا احسان شه خاریه کې ګوره دا کوي په باندې کې نه په خاریو کې بازار کې خرڅول غوښتل شي کولای شي تر راټې شي جفا پک نه یارو نو په دې لحاظ پس داغینا چې وسوسه کړو شیطان زما او زما شیطان دې نسبت کو نه زما ما ویلو کنه ان چې وته ټول چوکا ورکول وسوسه کول او رب زما لطیف مهربان دې لما شاء خط تبلیغ کوونکی د پاره د الله رسول بشک الله علیم دې مصلحتونو حکیم دی اوس دا یو اعتراض لري چې یوسف علی السلام بادشاہ شو او یعقوب علی السلام په دغه اوسې فلسطین کې اوسېږي لږ کوم کې ډېر اړه پاتې ده خو نه ده نو دې څه خبرې ته او دا خو مشهور سره دی د پلان نه هم او د نکل هم او پاترا پکم نو دی اخر کوی دا په تور د خرکان الله پاک د شاتل او د ته حل نه کار کوي او جیبا غارق من ولس الله مخه قاعده رب قد آتت الملک یا اللہ تاوالا حکومت رات امن الملک و استحصہ دا گولی مستحانات کی خواب یو احسان دا دی جیل نرو استما بل احسان چی مور پلاری خاریو کرا وستلو او بل احسان چی مالی حکومت رات دا حکومت گولی خشه دی دکی مو آیا چی بد شه دی اس دیوی چی خشه نره اس دیوی خره نره حدیث ریاد دی د قیامت کې د چا اوچ مرتبه ده سبعه يذلهم الله في ذله يوم لا ذل الا ذله امام عادلون وشاب نشا في عبادة الله في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمسجد خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل یو ناشنا یو بل ناشنا دی په سره بسن کې کار خبر دا عدل صفت ورډي او صفت ته دا بنوي چې حکومت من الملک او دا څه بنګي چې خشي نه دی دا څه گزاره کا از بیا ته لمن خپل نیول ورې دا څه بنګي رد قرات دې ملکی تا ملک الحکومت وعلمتني كما تعلمت من تاويل الحديث تاويل الخبور یا دا الله د کتابونو فاطر السماوات پیدا کړون کې د اسمانونو او د زمکه ته انت ولی انت متولی امور زما د کارو اقدار ته په دنیا کې هم په آخرت کې توفنی مسلمان چې ما وفاتشه مسلمان والحقني بالصالحين ما ونخل واقع وسط د خو خلق لای څنګه وکړ نو چې درابرن جواب وکړ یو جواب دار یې چې یقین زب جات کړم نو ولي د دې قسم بیمار دی په قریب الوفات امونه دعاګانې کوه راځي شوی وی الرفیق الاعلى الرفیق الاعلى پورته مرګ پورته پوه شو چې موږ ورکړو وای اچوي مکوا هغه د دنیا د مصیبتونو دا خو د شوق د قیامت او چا یې دلته مطالبه نه کړی دا خو ثواب په ماضی ده دا امر دی استقبال دی کله غلط وفات کوي نو توفل مسلمان دا نه چې اوس توفل مسلمان څه کله وفات کین مسلمان نه کدا نو اوس دا دې جواب او چې په دې کې فرق دی تاسو وایي کلی مشاکک الله هم اول دی ما او تا هم اول کې دی شي خدا اول په نسبت کې فرق دی کنه الله الله اولاد الوجود دی اول ذل وجود دی دان کې اطول دی دان کې اکثر دی لند دی وګد دی ودواله تنگواله چتواله ډیرواله لګواله سلو وجود دی تشکیک اولیت اولویت زیادت نقصان کمه جاته قوت او زور دا ټول خبره پکې وایي نو پس دا نو اعتراض شو من قبال الانبیاء والصلاه اول درجات المؤمن نفاغو باندې جواب هو الحق چې ان الصلاه مقول بالتشکيك منطق دی ویل وای نه چې نه دی ویل مرو نو باندې بلا تاسو ښه هو ته مصطفی مقام تقاضا کوي بیا تمنی الموت باندې بحث وکړي په دې کې غټ بحث ته واقع کړی باري نه پس بیا له وفات سو زال په نن باندې غیر دا تفسیر شو دا ټول قصې د پټو دي الذي لا يحوم حوله احد د دې رسول چاته څو لیدې نشي ولا پټي خبرې هیڅ خبر نه نوحي الیک من چاته وحي کولا خبر بعد خبر وما كنت لن تألت كم ذاك وي نري كانوا اذا جمع امرهم كما في اسكو بخبر امر چې کوی کې اچو او دې تدبیر کوي استاد نه دي اکثر خلکو ولو هڅه کړې ډېر کوشش وکړي ایمان دا ځکه چې په کوپر کټ او ما تفلم من اجر نو وایو په دې باندې څه مزدوري او بدل دا مگر نصيحت تبارک مخلوقات دي اوس دې کې یو بل مسله چې کړه آیات بدل شي على حرمت اخذ الاجر على اداء الواجبات کله موږ باب جاری لولو فقه لولو ویجار راشي وی په عبادت او پیسې نه لهغه عبادت چې خاص دي په اسلام پورې او په هغه شي مې پیسې دارنګي په ګناهونو پیسې نه لري د مانو هم پیسې راکا دوپړې هم پیسې راکا غړي هم پیسې راکا نه حرام دارنګي په تعلیم نو بیا به اعتراض تعلیم په خبر راوستله نو بیا تاسو په امامت او په قضا او په ابتاع او غیره پیسې ولخلې دا مسله به شي په تعلیم الدین باندې ولخلې دو جواب دی ما ته کړی خو بیا ته یو جواب دغه دی خو خابه المال کې تنخواه دی په اوس نشته دي مجبور شو قاضي خان بل صاحب د هدایت د اصحاب البرح شروع کړی دا وی مجبوری دا په تعلیم باندې پیسې رسل صاحب د هدایت برتانوي دی شامی او د مختار په تفصیل ولیکو چې اواري تعلیم نه لري امامت ته قضا دا افتاء دا وغیرہ دا ټول پکې ورن نه کوي سبا کې ستر لولې پیسې اخلا کنا حلولې پیسې اخلا کما تک لولې پیسې اخلا تنخوا اخلا او قرآن او حدیث او فقه له بیا وکړي چې نه بیا وسکو احنا په نه بلی شوافی وی مالکیان وی اخلا انا بلو اخلا درې مذهبونه دی خلک ایو مذهب دی خلک نو ته مثلا د بم شي انت مو سره دی علماء ابن کثیر وی شته غسته شي دا چې وی نه بغلی په کوم روایت کې دا په حدیث په سندونو کې واسطه یو حدیث پکې مضبوط ته د عثمان بن ابي العاص حفاظت کې مشرکو پیغمبر خدا ویلات مؤذن مسجد په اذان پیسې نه اخلي ترمذی او حسن یا ګر احادیث دی په دې وجه باندې هغه نه اگر چې کوم یو یو سلف وسکمه وي ولا مونږ څنګه تعجب تفسیر ابن کثیر دا په هغه چا باندې دا معنا چې هغه متعین وي په دې کلی کې د امامتۍ لپاره دی دی په د قضا لپاره دی دی د ابتدا لپاره دی دی د تاریخ لپاره دی دی چې نور نه یا هغه متعین وي بلل یو مسله شو بل جواب پکې دا شو چې یو سره متعین دی لیکن خپل ژوند ته تیریږي نو وې د څه شو لکه غیر متعین دي کسي بیا قرطبي دغه په یو کې ابن کثیر وګړه او متأخر علماء بیا شامی راغن بل جواب شو یو قیده تبل خیر چې زمونږ ابو حنیفه او ابو یوسف محمد یو خبرو کړی دا علماء نور طاقت نشي دای خلاف کوي څنګه مخالفت وکړي دا کول شي چې ابو حنیفه قول پیری د صاحبین والی د صاحبین پیری د ابو حنیفه والی عبد الله خدای دې چې مذهب نه ورته څنګه او چې متقدمین ټول فیصله وکړي دا وسنه د صاحب د شاندي راغل په دې وخت ولیکل چې دا مجبوری شولا او په مجبوری کې خپل مذهب سره پرې خو دي شي دا مجبوری شولا وزرات تبيح المحظورات د مجبوری اصل مذهب پات شو قدلو دا دوی څه شو په دې کې د شاندي کتاب دی منت الجلیل او د شامی کې زموږ کوم تفصیل او بیا پکې وایا یو بل ټکی وایا زما یو مرګره او هغه به وی دا په دې امامت د پیسې کې د دې خالي لکه څه چې لوی بول کوي او هغه بیا خوري دومره وته مو آیا حرام پیژني ما ثبتا بدلیل قطعی لا شبهه فيه نو څنګه په دې امامان قائل یو ته حرام دې مدرسان نه خبرې کوي نو بیا چې یې یو ته شي وایي دسی خبر کوا حرام پیجنی چه قرآن ویلی حدیث متواتر ویلی حدیث مشهور ویلی نو خبر کوا نو که حدیث حدیث رشته و غفرم شته ان حق ما قسم لي اجر كتاب الله انت يا خبر يوم په دې ځان کوه کوه او دا چې باندې کې چې هغه تاسو ما مولانا قیصر خبر کړو ما جو چې یو ځای روان یې طالب العلم بدفعلی کړو ځنه یو ځل می ته دا ویلې اذن په کوته کې قامه لاسته کې مکروه است یو بل خبره په ورسته کې بلم کومه مسلې ډیر دي درې مليان وایي چې پیسې په ختمه نه رسته شي ها مړې شعر دې چې ختم وګړو پیسې کالو وي او ٹھیک ده دا کوم خیم ګره ځان دې کول جوهر نه یرا د حدود شرح هغه خبره کوي بحر رايق او پاغور پسې شي در مختار پاغور پسې شي در مختار په خپل استاد پسې شي بحر نور بحث کوان دلتا پکی راضی ویلا دلیسو پا حرمت تقول اجرت علا دائی واجبا وما تفلو من اجر انو اللہ رکلی کتے دا پیغمبر ہوئی او د یوسف علی السلام دی خو دغه خبره کوي پیغمبر خدا ما قصه الله رسول الله خبرم شروع کا او بیا وایا چې پیغمبر لقد کان لكم في رسول الله اسوه حسنه دارن چې قحط برار الله توقع چې قحط برار شو او اداره کوي کې دا الله چې فیضا نجاهم البر اذا سوکه عبادت او ثانو کوي سوکه فرشتي را کوي د الله نو ثابت کوي سوکه وزر وسادي سوکه هم الكفار چې دعا تقدیرش نو الله تعالی تقدیرش بیا سوکه نور ظلمت کوي سوکه منافقان دي دن الله نه مونږ ځای کې نه الناظرون لها دا چیلې دا غشو دا ګډ دا غشو دا پیسې دا غشو دا کپڑے دا غشو المعتقد للنفع والضر فائدہ رسي تاون سي ممن الله تعالی علم هل دا هغه چانه کوي چې الله په خبر په خبر کې خوشتي او کني او څنګه سره دې خبر اخبار مستو د نن تقریبا د دې شو کال خبر کوم یو ځکه مزار او ګمبد سره په پنجاب کې حکومت راغی ملنګات دا قبر دې وباسو ان تبيخه او هغه سره معاهده وکړه چې الته بیا ګمبت هم جوړوي او کمرې هم جوړوي او بس الته بجو قبر کان کان بانت پکې پروتو یو غس راغله نو بانت باور وکړو بانت څه درګي نو تاسو په خپل دنه پکې څوک شته کړی شته اته قبر دې پسې دې اګه فلاني د خر بابا مشته خر بابا متشته افعالی ان تاتی مشهد من عذاب الله ایا دین دی خطرې ګڼي چې هغه چې دې عذاب پټون کې د عذاب الله نه یا بیا د قیامت ناګهانه او خبر باندې ورته هاري سبيلي د مخکې آیتونو شی په هم څه دقه زمالار ده کما زمالار ده دا دعوت الى الايمان وما كل الناس ولو حرصت بالمؤمنين ده ايمان فهم شو او دعوت التوحيد وما ينصر الله الا مشركون ده التوحيد فهم شو دا توحید چې کوم دی د ایمان او دعوت او توحید ایمان حال چې دا زموږه ده ادعو الله خلق بلم الله او سمې بلې تخلص بولې کنه بولې على بس فرض خو بینه ما انا زو په دې خپل خبره خپل دا په دلایل مو سره ده ومن تبعني يسوق زما تعبيري اقهم هذا فيه نمزو او اخذ زما تعبيري او فاقد الله لرا او زه مشرک نه یم وما ارسلنا من قبلك الا رجال نلګي مخکې مستانه مگر سړي دې فرشتي او پیغمبر الله ما په خاط او خام پیغمبران لګل دي اصلي او دلته پکې د سجاه یو خبره کوي څوک هغه یې پیغمبري کړو هغه څه سړي او ست نبیتنا انسان ته بیا زمون خدای ته کوم پیغمبر خدای بهر تقدیر دا سړی وي خذبا خدا خبر پر رسول کې مخکې څه بحث کړو چې انبیا کې دي کنه نوح الیه من غیره وحی او من اهل قرى باشندگان د کلو وي د باندو باندې عدل تامخ کی خبر لاره افلا مسیح فی الارض دا خلق نه کوي په مکه چې وګوري څنګه انجام د مخکې کړو وسو د نوح علیه السلام او لوط علیه السلام د قوم صالح السلام او دار وسته ورده پاتې متقینو تاسو نه پوهیږئ حتا یستیاس دا تم آیاتون کی کران دی حتا با اول سوال مغایا تر هغه نسو مکسو نو چاوي دوکه کېږي مو کدا کاټنه په دنیا کې وسیږي نو دا تر هغه وخت پورې رسول نو مې چاوی دات مطلب دی پیغمبران راغلی دي خلکو تکذیب کړی دی هغه صبر کړی او تر هغه وروسته تاسو زمخشری ما ارسلنا من قبلك رجال فتراخ الناس مدد مستشهد الا حتى ترى هغه پر مستشهد مدد یا د هغه پر الله مهلت ورکړي دی یا د هغه پر الله مدد نه کړي چې نو مې د سنامه د قوم د ایمان وزن ګمان کو چا نو پدې کې اوس بحث کوو ګمان کو چاوي چې دا ګمان کو رسول انهم دا رسول کما دا ټول رسول ظن ګمان کو رسول انهم دا رسول قد کذبوا دي سره غلط خبره شوې ده نو فاعل د ټول څوک شو دي په خپل ګمان کو رسول پاو انهم کې هم ضمیر هم راځي شو رسول او قد کذبو دا و عبارت د پایل نه او چې غلط خبره کې چا کړی دا و هم قائم مقام فاعل شو ز ما ته ارزو کړی و چې پلان کې تاریخ کال پتو شپږ کال پنځه کال پتو الله متعال ما تخبر نفسي او د ظن مراد به اخله مسو هغه یو قسم خیال فضیل کې بلاغلی هغه اعتقاد راځي خبرت نه ظن وانا توهم ما توهم کړو ما هیڅ پلس پنځه کال او شپږ کال پک مدوسی ونه شو ګمان او رسولو ان خیال تر رسول انهم دا رسول قد کو ذی سره خپل ځان یو خبره کړل هغه غلطه کړو ځکه کوزي وو دي غلطه شي دا ان زمانه سمه خبر او د ځن معنا اعتقاد دی وایي منه جام رسول یو ترجمه شو بل ترجمه د عبد الله ابن عباس ته جام زمایل راځي کا او ځن په معنا خپل والا اعتقاد راجح دي وکړو دا رسول جدي انه قد او بیا عبد الله بن عباس بن ادم او دا خبره عبد الله بن عباس نه بیا د نقل کړی دا د امام تیمیه نه او هغه بحث کړی خو دا غوړه کړی نه دا غوړه کړی یو مخ نتیجه او چا یا زمانه کې مرسل لهم دا ګمان کو هغه قوم چې پیغمبرانو تل دي انهم دا قوم قد کذبوا سره غلط خبره دي پیغمبرانو غلط کوي دي قوم تاسو دا دو تفسیر نشته او کذبو دې کذبو دې دا د عبد الله د ابي بن کعب نه د عبد الله بن مسعود نه ابن عباس مجاهد فرحه دا نه بلکې رات بخاری ویل یا وای نو اول کې د خپل ترونه تاسو کوي چې دا کذبو دې کذبو هغه کذبو او بیا وچ وزن ګمان وکړو پیغمبران انهم دات قد کذبوا په ګمان کې هغه یقینا دوال ولا نغوته اوره غوته اوریا دا خبر ته ورته نه کړي نغوی دا کذبو دي او وزن ګمان کو چا پیغمبران انهم دارسل قد کذبوا دي ته نسبت دروغ شوه د چانا د مخالفینو استثر رسول نا امید شو رسول د خپل مخالفین نه دی ایمان نه راوړي چا نا امید شو د کافرانو ا ګمان کو رسول انهم دا رسول قد كذبوا دا خپل مرګري په دې باندې هم د الله تعالی مطلب کمزور شي رسول الله لږه راغلی کنه دي قسم ته دروځي د دې ګمان کې راغلو انهم دارسل قد کذبوا نسبت درو غو شی د شانا د خپل مرګرو دا چې کوم مرګي د دې طرف نشي خلاص دا ګمان کوي دا پکې د عبد الله ابن د حضرت عائشه روایت ته بخاری دا کذبوا ده کذبوا لیکن زموږ وطن کې کذبوا ده او تاسو مې ځان خلک دی کوي نو په زمایر کې غزن ګمان او رسول انهم او د ګمان معنا توهم انهم دارسل قد کذبو بسرا غلط خبر شي د چا پایل شو به ما تخفل نفس ویلو چې دومره زمانہ پس پر شکار کی ونه شو او ځان په معنا د فاجازي نه بلکې ځان په معنا توهم فهم عبد الله بن عباس ویلي ګمان وکړو او ځان په خپل معنا انهم دارسل قد کذبو د غلط خبر شي د خپل طرف والرسول بني ادم خدا ترجمه ما تفسیر دراجی حنکو او فق تعظیم رسول سردار او واک د شبهونه چې ځن ګمان پیغمبران په مکه قوم ته وکړه یا د ځن مراد ته هم وکړه ولا بالبسنا نو په کې عذاب د قوم دي لقد كان في قسم خام خاو دغه په خسو کې عبرت سبق عبور کې ضرورت وي ها عبرت په لشي عبور نو دا څه چې واوري د دینه به تیر شي بل دی دا عبور وو کې او د فرد خاوندان د لوب د چا عقل چې پاک او صافي د وهمونه د دې لپاره په دلایل دي چې لکه د پیغمبرانو تکذیب ته نتیجه ګوري خراب او پیغمبرانو خبر باندې پکار ما کان نه قرآن حدیثا یو خبره یو تراجع اخر شوی ده لكن تصدیق د کتابونو چې مخکې دي او تفصیل کل شی تفصیل د هغه شی اوس دا چې تفصیل په کې نشته نو بیا وایي د دین خبرې کوي بیا وایي ټول خبر چې په قران کې بیا په حدیث څه کوي یا بل واسطه یا بل واسطه اي مما يحتاج اليه في الدين اذ ما من امر الا هو يسمى القران بالذات فبالواسطه یو بل عالم دی کمال او یکون د پاره تفسیر به ډېر مسلې پکې دا پکې بلو وای چې حاصل مطلب او بعض بعض یو چې نټول پکې شته او د دین پکې شته او دنیا پکې شته خو یا څوک وی او څوک نه وی دا د عالمانو کار او هدایت کی رحمت ته رفال کول دا نقل کړی دی او بیا په دې باندې روح المانی والا پورا تفصیلی بحث کړی دی په دې قصه کې یا په دې کې تصوف ته تصوف وایي کنه نو بیا پکې روان دی یو پانا تصوف بیا دو پانه تصوف بیا درې پانه نو بیا څلور ته ورسوا نو بیا په څلورمه کې پنځمه پانه یو مخ وایا او على هذا او دا ابو یونی بیا مندو کتاب رسلو او ایام رسال او مخي وعلى هذا كشوفات الاولياء فانهم امنوا يكشف لهم على ما قيل لهم وحوز واخرى لا يكون ما تحت اقدام غالبا الشيخ سعدي الشاعري مشكلي د کشوفات الاولياء تم درجه کله وتله محفوظ کار کې سوقوي او کله د قدم نه خبر هم نه چې ما په قدم ته ګرځي یکی پرسیدو ځان منکر د فرزن کې روشن ګهر فيه خیرتمن زمي سرشبوه پیراهن شمیری یا مخکې د توحید دی پیش کو یوسف علی السلام په دې مقدمه کې ارباب متفرقون اوس باغې دلای یا مخکې پیغمبر خدا تسلی خبرو شو اوس د بیا تسلی خبرې کوي نو تاسو خدا صورت ته د څو د تنبيهات بنا په قول د مولانا د پنځوي د تنبيهات کی خبر ورکړي سره ته خبره او متوجه کوي واورا پوښه تام کا او توحید مسله وګور الف لام میم را دا دی آیتون دا کتاب سورت ہوتے دے کہ قرآن ہوتے دے والذی انزل الیک من ربک الحق دا مفاسلہ او خبر آغا کتاب تک لگرشے دے درستان دا ثابت دے مخکیوی دے چې دا آیاتونه د کتاب کامل دي او اوس پکې دوباره وایو چې کامل ذکر دا بالحق ثابت دی هم موصوف لري کوم صفت دی لا ترزب بها يتحجر په پلان کې کې خادمه سوري نه کوي نه خادمه شته نه سوري شته او چا وستن شته خو موږ یې ځان په یاد و او ستن تری ابن ابي حاتم عن ابن عباس اسمان په تلورو پرشتو دی په هر ګوت کې پرشتره او دا عمل په نوزل دی دا خبر زما خوښه او مراد د ستنو ترسي د الله قدرت یا ځړو ښکاری او نور ښکاری به په یو نور خبرې د زمکه نه چاپیرا دا دغه بحث جبل قاف دی دا اصل خبرې بل انا اجزم ان السماء اسمه لا على كره دي اسمان کم دي په کوم وخت دي د قدرت په قبان پروت دي د الله په قدرت باندې پروت دي تقري وزار ان موجود من اجل د ازمکه په چاته ازمکه د ټول جهاد د قسم باندې فلسفه کو ته کوره وکړه زمکه کوره وکړه او ابن کثیر روانه وا زمکه کولا دا اسمانونه کولا دي هر یو اسمان د بل اسمان چاپیر دی هر اسمان د بل اسمان دی الا عرش نه ګوري عرش چپ دی لاس ځکه چې ستنی راغلی نو هغه داسې او بیا که تاسو البدايه والنهايه استلا په دې وخت کې د ابن کثیر نو هغه په اجماع نقل کړی ده چې اسمانونه ټول ګول دي کور دي خبره پوه شوي او عرش عظیم ته قرآن ویلي او اجماع په نقل کوي پوخا پوخا خو مونږه زما په دین کې دا چې نه څه کې تاسو دین کې ویو باندې نه غدارج د اسمان چې د سپری غوبان چې تفروت ته او دا غي لاندې بیا خلق دی غرض دی په سما او دنیا محیط بجمیل ارض وما حولان الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها اسمان د ټول اطراف له پزمک او په اطراف محیط دي او چت على السوا وبعد ما بينهما ذمکی د هر طرف نه 300 کاله او اسمان په خپل 300 کاله بیا دویم اسمان په دې اول باندې محیط دي او بیا شهر باندې یا دریم په دې سلورم دریم سلورم خامس سادس والسابع الله الذي خلق السماوات والارض من الارض مثله او په حدیث کې ما السماء والسبع وما بينهما وما بينهما الا كحلقه ملقات دی ارض فلات یو کړی دی دوته دا څه مکه مېره او کرسی پاک شي ځا لکه کړی او بیا وای با سره کوی چې شاد شو د زمکه مس کې 50 زره کال دي او یو قطر بل قطر د یو طرف بل طرف 50 زره کال دي بغیر امن ترونها ابن عباس مجاهد حسن قتاده انهم قالوا لها عمود ولكن لا ترى دي دې کیږي وعلي اسمه قبا يعني بلا عمد والظاهر ويمسك السماء انتقال الارض دين معلوميږي چې نستشتره او نو ورول شي تاکید ان ذلك يمرفوت بغير عمل كما تقول دغه د قران خبر راځي موږ شي او بیا پکې د زید بن عمر اشعار سوق د وبيني وميلي وانت الذي من فضل من ورحمتي بعثت الى موسى رسول مناديا كان خپل احسان د وجه ولې موسی رسول او تل کې فقط روفه وهارون فضوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا ورسو تو هارون او بری فرعون چې سرکش دی وقول له هل انت سويت هذه وتوي د اسمان ته ورکړي بلا وته د اسمان حتى استقلت كما برابر دی استقل كما لکه چې دې نه غوړم وقول له انت رفعت هذه بلا عمل دا زمکه یې څه کړی دا اسمان ته څه کړی دستنو یا دې پکې جوړون کشته وقول له هل انت سويت واستدعى مطاوره وکړي ورستی ترجمه کې قدرت الله دی قصد یو کو ثم استوى على العرش برابر دی عرش او محدد بلسان الثلاث مدو الثلاث ولي ذات الشهيد چې الله په عرش دی څنګه دی او سخر الشمس والقمر تابع نو سومي او هر یو چلیږي لاجل مسمى یو کې پوره چې مقرر دی قیامت پوره یا دزمکه یو تدی کتدی بعد کسانو یې زمکه غونډه نه ده چې وګدر او په لاس په کې مختلفي وي یو محدبه ده د رفعت کبرا ده ابوازو چې غونډه او اکثر خلک دا کوله ده خو حقيقي ګورم ده ځکه چې بلې کې دریابونه دي غرونه دي دا غیر وجه نه نو دا مسطح نو غیر کوي لکه په تقدیم مختلف دا په کې د کورې بحث او بیا په دې زمکه طبقات دي یو خارج او د مرکز ولدا بیا په کې د خټه دا بیا دا نو سم عادین دي بیا په کې نباتات دي دا څه خبره وجعل الجهاد ذو الله پاک فيها په زمکه رواسي مضبوط مضبوط غرونه چې زمکه قرارې ونسي او د زمکه لپاره نور پیدا پکې دي بیا په دې کې دا څنګه پیدا کی په دې باندې بحث کړی دی ډېر وګت بحث دی څنګه پیدا کی هر یو د بل لپاره جوړ یوشي الليل النهار پټای په شپې باندې ورس پیش په دې مذکور کې دلایل دي په اړه قوم سوچ کوو پس مکه قطعون ټوټي دي متجاورات گاونډیان دي یو ازمکا بل گاونډی دا یو پتل کوي بل نه کوي یو خورنا کړه بل منبت کړه یو پستره بل کله کړه یو زمکه کې فصل کیږي بلکې وړي کیږي بلکې اسنه کیږي او غوند کیږي وجنات باغونه دي من عناب د انګور وزرع فصول القسم ونخيل کجور دي سنوان غیر سنوان بعد داسې کجور دي چې هغه وي خونه یو دي څنګه دې بدلې بدلې او بعد خو ویخ نیولې نه پاسم سنوان مخکې ماویل قنوان او سنوان دواړه یو شي د الفاظ او یسقا بماء واحد یو قسم وګری هغه خروبي په طبيعت کې اختلاف دی او مکلا او بهم یو دی لیکن یو خوب دی بل تریخ دی یو فصل کوي بل نه کوي نه کدا زمکه تقاضا ہے او هر دې په فصل کاو هر دې به ولا کولا هر دې کې به دغه پیدا کیدا او الله یې کوي په دې کې دلایل د قدرت دي قوم یقین په دا قوم یا موږ خپل دخول د خپل عقل په تقاضا من عمل کوي فإن من الله في الأحوال العجيبة او مختلف میوه کرنګونو کې په شکلونو کې په خوندونو کې په بوینو کې او ځمکه په واس او بدور یو نو دا معلومیږي چې دلته څه کوجرون کې دي حکمت لري طاقت لري تدبیر لري څوک کمزوري کوي څوک دې اختلافات راولي حکیم دې چې باطل نشي واپس کوي وان تعجب اے پیغمبر کته تعجب غني دا خلک وایي قیامت نشته دا قسم خلک ته تعجب کوي چې دا قبق نه چې دا الله دا تاجه دومره شي پیدا کړی چې اول سره ګران یا اول سره خو کړی او ته دوباره شي کوله دا ته به تعجب کوي چې دا څه قبق نه نو تعجب او څنګه او څنګه ته وکړي په دې ماري کې وتواسو او دا موګه غوندي چې ورته وایي هغه نیک چې په دې کې کېده دا ماري دا دا سیزن به وشتای کته کول شي کته کې نه ځکه مخري خرابوي نو دا چې مثال جوړ شو د ایمان نه راوي کته کته شي دا خواهشات نفسانیه او دا ملکات نفسانیه په دې کې دي لکه توقونه او دي کته شي کته دا مثال د تمثيل اسو کې د قیامت خبر ده قیامت اجراج نه اغلال به څنګه تشویل شي نو قیامت حقیقت شو یا مجاز شو او یا حقیقت شو دا څنګه مردود دي پرې ورته بشي واستعجل بالسيئه جلدی کوي مطالبه کوي د بد حالتو چې راول کنه عذاب راول قبل حتنی په خاطر حتنین د حالتنا چانه بغد د چانه پوزا د چانه برسونه نه کټ کوي سره بس کاری کنه نو مصرف من هر عذابونه سره شرمای اقتیر شي دي او رستا خون د ډیر مغفرت ته په خلق او سر ظلم دا په باندې شو الله ګناونه معاف کوي او رستا څخه عذاب ورکوي وای کافران ولګي په دماغ آیاتو طرف لکه څنګه تیر شي انما انت مزر دا کاغستان ته خو رون کې ولکل قوم دا هر قوم پر حاد هدایت کون کې دا هر زمانه دا هاد نو مراد دلته وي پیغمبر خدا ډیر خلک دا وي ابن عباس جوی ان تنظر بزها امزل غالي هو رسول او چا پکې علي کی مراد دی او حاکم کې دغه یو دې له اعتبار مو ورته وا هاد پیغمبر خدا او پس نور آیتون مشتر وما تغیز الحام وما تزداد نکموی رحمونا او نزیاتو کله بوټه پکې غټي کله بوټه نا تمام وي کله زمانه لري او کله زمانه کم از کم شپږ میاشتې کې بچي پیدا کی او زیات نه بنا پر قول حنفي دوه کاله او اضاحات پیدا شي د سنتين او هر من حيان ترور او مدد حمل ترور کار دا ذهب الشافعي مالک په ذکر دا ابو حنیفه او ابو بکر دا سو کوئی حیث دي کوي د چا زیاتی او هر یو شی په علامه المقدار په انداز عالم الغیب هو عالم الغیب الله واقف د پټو نه دی والشهادت ذکر غیب معنی حواس القنا او شهادت معنی حاضر ونقل عن بعضهم شاء الله تعالى من غيب موايا لکه دا الله نه خو سفلان شي څنګه غیب وي دې دا خبره مکوا قران کې شي نو څنګه ونقل عن بعضهم نقل لا من غيب ولا من انه لا غيب نسبتي والمعلومات مشروط له ولا ينبغي لمسلم ان يتفوه مثل هذه الكلمه مسلمان بلا حواله کوي الله تخشعر من سماع الدم ذکر چې الله ویلي دي نو څنګه وایي چې نه دی ویلي دا د مجدد الفسانی رحمت الله په مخکې دا خبره ده مجدد چې کوم چا ویلي چې الله عالم الغیب نه دی او زما مخکې موایا ها په ما کې د حضرت عمر فاروق رجل الله عنه مسیحه کړ په ما کې د فاروق یو تک په دوه کې راځي چې قران دې شته او ته نشته دي ترجمه خو دې خلا د الله نه غیب نشته او دا لفظ ویل دی الله شته او ته نشته دا هم بل باید کوم اقلان دا سوي کنه الكبير لو دې د مرتبه په لحاظ المتعال شته فی ذاته و علمه و سائر صفاته سبحان سوا منکم برابر دي پتاس کې مناسب قول څوک چې پټي وینا غانې کوي خلا دې کوي او من جهر به څوک چې بوله کوي او مستقیم څوک چې پناوي دل له شپې وساربون او ګرځي د ورځې ټول د الله خبره دا الله نه څخه نشته له دعوت الحق له معقبات دا سوچ خبر پټه کوي دا هغه لپاره معقبات اسوکو دا الله لپاره معقبات زمير ذلك الله دا اسوکو له دا دغه اثر سوچ پټه خبر کوي سو پړا کوي معقبات معاقبات معنی هغه پرشتي دي چې بار بار راځي په حفاظت اسو په هغه معاقبات نه پرشتي دي چې د شپې او د ورځې راځي دلته یو حدیث نقل کوي وسیه تعاقب فیکم ملائکه من الليل د شپې راځي او د ورځې راځي وار په وار سحر کې ډډلې وي د سحر په باندې شامل شي چې شپه دې غلاط شي د ورځې نه پاتې شي مازیګر په د مازیګر د مانځنه مخکې باید راشي چې ورځې راځي غم دي او د مازیګر د مانځنه مخکې راځي غم دي نو چې موضوع شي بیا دا ورځ غدا ونه شي دام پکې ویل شي دا حدیث نه یا معاقبات د پات حفاظت انسان حفاظت کوي مخکې انسان نه اوسو يحفظون ساتي من امر الله دا الله دا وغنا چې کوم الله پاک په سر کې نقصان روان کړي نو دا لري پر اي يحفظون المزار بسبب امر الله دا نه کومه سبب حفاظت کوي د وجد حکم د الله سو کوئی دا راځي کچاته الله تا سو کوئی پیغمبر خدا ته پیغمبر خدا پر او ان الله لا يغير ما بقوم الله نه بدلی هغه حالت چې په قوم باندې نعمت ته او عافیت ته حتا يغير ما بقوم حتا بدل کړي اقت دي په ځان مخکې موږ تکيو یو ځل ویلو مکی والا کافران چې موږ کو هم کافر په پیغمبر کرا هم کافر دي اوس پر کنه ما مکی کفر په الله اوس کفر شو پیغمبر د الله نو دا خلق بس او دا الله عادت دا نه چې د خاص خلق په وجه ما خبره پته چې عام خلق دلته وي انه لك وفي الصالح قال نعم اذا كنت الخبوث ګندګي راځي اذا رو ظالما ولم يخذ ولا يدي قريبا چې الله عام راوي دا عادت ته الله نه اکثر او دا مطلب چې بلا ذنب بس من معذب کوي او کله چې الله غواړي خو سره بد حالت فلا مرد له دا واپس ترون دي سوشتي او دې دې لپاره چې بعد الله موال یو حاکم چې لږ کارونو اختیارات ورکړي فلسفیان وی دا هوا بند شي د ورځې په دیمنس کې او یخنی کې مسلط شي په ظاهر باندې نو صد ظاهره منجمد شي او دا هوا دن شي دا هغه وشته په سخ حوصله ول باندې دا نه سخ هوا پیدا شي او ګرمي پیدا کیږي دا پکې او سحات لري بخارات دي د سمګ نه خېدي تبقي باندې په هوا کې چې هوا ډیره سخت شي یخ شي اوس په غوړ په سوات راځي دا اوس سوات لګي الله په تندرونه سائقه الحد په سخ او سقه سا پوسی بها من شار سوی الله چاته شه الله غواړي دا څنګه لکی نور وي بن شي دا ورې په دې مان کې راکوشي او در ورو وشته وهم يعلم في الله او دا خلق بحث کوي د الله په وحدانيت کې او د الله په معبوديت کې دا په علم کې وهو سبحانه الله سخت تقدیر کون کې دی مماحله هي المقاعده محله اذا كاده یو ته محال وي یو ته محال وي محال ویل شي مواحله ایلا او شک او محال ویل شي چې یو شی نه غته محول اړول نه دا لفظ غره ځان کې شی محال محال نه محال اړول دا پکې بس له دعوت الحق دا الله د پر ثابت ته هغه دعاګانې چې په وبلې ثابتې چې الله ته راوړې څنګه راوړې اي الدعاء والتضرع السابق للواقع في محله المجرد دا الله لپاره هغه دعاګان دي چې هغه ثابت دي هغه قبلي ولم يدلل اکسان دي بل سوا دا الله نه بل چاته لا يستجيب له اجابت نشته له شيء په هیڅ قسم مطالبه الا كما مگر دا مطالبه پوره کول شي څنګه انځي لا یوم الرسول ما تم ولا فرق فقائر کوم بیا بحث دی چې د کافر دعا قبلي ته نه قبلي سو کوی نه قبلي وما دعا کافر نه قبلي لا انت چې قبول شي چې په د شیطان خبرو کو الله پکې انک المنذری دې ته قضا د حاج کو دې ته کرامت نه وایي د دعا قبول وایي او بعد دنیا په مسله قبلي او عام قبلي دي وقد استشکلوا وكانوا استجابوا وقالوا المتردد لطاوة استجابوا دعاء ابليس ورسل الكفار نفسهم في ذلك لا ورکړه استقلالا ولا اشراکا دبل چار کې لا شي غیر سبحان استقلال جواز دبل انه په شرکت باندې فالقصر ينتزم القلب والافراد افراد نو قصد قلبم کې شي خرج سجدي غیر الله تکوي الله تکوا